د اهل کتابو دو قسمونه ذکر کېدل دا د قران کریم د حقانیت د عدل او د صدق اغنخه او علامه ده که په دشمنانو کې خو صفت دی غم ذکر کوي کناکار او بد صفت دی نو غم ذکر کوي نو د دې اغناکار صفاتونه د مليانو ذکر کړل چې کوم په دې کې فاسقان او باطل پرس مليانو مخکې آیات یو سل لسم کې وي منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون او بیا د دې ناکاره صفاتونو کې صفات دا ذکر کو چې کفر کوي د الله د آیاتونو نه او دا ناکاره خو چې انبیا به شهیدان کول وجل به او بغیر الحق د تاکید د پاره وي چې نبی وجل اسم لوی ګناه ده بیا بغیر د جرم نه او بیا نه هم قبیح صفت د ذکر کو چې دا نافرمان خلک دي تاله بما عصوا او لسم قبیح صفت وکانو یعتدون د حد نه به تجاوز کول د عادتو نو سپدی آیات مبارکه کې دا وایي چې ټول اهلي کتاب غره یو شانتی نه دي لیسو سواء ندی برابر ټول اهل کتاب بلکې پرې کې حق پرس خلک مشتا مؤمنان هم ني مناغه مؤمنان او حق پرس لس او صاف به ذکر کوي چې پاره کې رومنه صفت د قیام علی الحق چې دې په حق باندې ولاړ دي امه قائمه او زم صفت به ذکر کی تلاوت الآیات ان قران کریم آیاتونه لولي دا غي تلاوت کوي انا الليل دا به دریم صفت ذکر کی چې پشپه کې د قران کریم لولي او سلورم صفت به د سجدي ذکر کی چې الله له سجدي کوي ذکر د سجدي مراد ته نماز ده دارنګ ایمان بالله ساتي ایمان بالیوم الاخر امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي ويسارعون في الخيرات او دای مسارعت په خیرات کې جلدی کې د نیکو په کارونو کې او اولائک من الصالحین کې به لسم او اخیرنې صفت ذکر کې چې دا نیکان خلق دي صلاح پکې دي تفسیر جلالین او مدارک وی وهم یسجدون ای وهم یصلون دای منځونه کوي الله لا نو ذکر د جز مراد ته نه کول دی سجده ذکر ذکر کوي په مسکی دا اهم جز دی اهم رکن دی دا مسارعت خو صفت د ممدوح صفت ده او د دې برعکس کې کوم عجلت راځي هغه مذموم او ناکار صفت ده هغه له شیطانی صفت ویل شي امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړه په سنن کې راغی په سند کې ضعف او مقال شته رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی الاناءه من الله والعجله من الشیطان خیر اگر چې عام نه دا مخ کې چې کوم صفات لس اوصاف د دې ذکر کړل ټول له شامل نه خو په خیر کې دام داخلي دي چې په دین باندې مال لګول خرج کول خیر په معنا د مال سر راځي حلال مال لخیر وایي نو خپل حلال مال په دین باندې لګول دام په دې خیر کې شامل وي نو پایات کې غسلورم اصل له اشاره د مخکې مو ویلو د جماعت د پاره پنځه اصول ذکر کړي هغه کې سلورم قانون دا او چې په جماعت باندې مال لګول خرج کول کله هم ته نیک عمل له ذری په مقدار باندې نغبم فرض د قیامت باندې ونی بدله به ورل ملاو شي او که زربر د ګنا عمل کړه د هغه به مؤمنی سزا به ورل ملاوی کی کده الله رحم نشي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره په دې آیات مبارکه کې اوس دا وایي چې د دنیوي لالچ او د دنیوي مفاداتو لپاره څوک مال لګي نو دا مال لګول عبث دی په دې ورله ثواب نه ملایږي یا مقصد دا دی چې مشرکان د شرک او کفر سره خیراتونه کوي نو په دې باندې نه څه ثواب نه ملایږي د عمل د قبلې دوه لپاره اساسي او بنیادی دوه شرطونه دي لکه مخکې تاسو لپاره ذکر شول یو ایمان یو اخلاص او بل متابعت اخلاص نه مراد دا چې عمل بد الله د پاره د ایمان سره به عمل کې په طریقه د نبی له صلوات و سلام به نو کافر چې په شرک او کفر کې کم نیک اعمال کوي خیراتونه کوي خېګړې کوي په دې ورله څه بدله نه ملاويږي دغه په دنیا کې مصیبتونه د دینه په دې پورته کیږي چې په دې آیات مبارکه کې د مال لګولنا یا د کافرو غ مال لګولني چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عداوت او دشمنی کې کوم مالونه لګول نو یاري مثال دا څه دی لکه یو تیز سیلې راوال دي چې پاغې کې غلې یو وی سخت ساړی او په یو فصل باندې راشي نو فصل ټول ختم کی دلدلېږي نو دای چې کمال د نبی اسلام په عداوت لګی بس مال ضایع شو نه په دنیا کې دایله څه خوشحالي ملاويږي او آخرت کې خور له عذاب او سزا ده او یاد نه مراد دا دي چې قریشو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخابله کې کمال په بدر او احد کې لګولیو مالونه جمع کړو د الله د پیغمبر د عداوت او دشمنی لپاره مقابله او جنگ لروتی نو الله ذلیل او رسوا کړ په بدر کې تن او یا وجل شل او یا په قید کې راوستې شل غنیمتونه تن راوړې شل او په هوت کې الله رب العالمین دای لدا قدرت ورنکو چې مسلمانانو نه دیګنی شمال یو سی یا د مسلمانان په قید کې موزي او یا پر آیات کې مراد وإذا مثال دې لما انفقه سفلة اليهود على علمائهم المحرفين د يهوديانو اغا عوام چې مراد دي چې په خپل باطل فرست مليانو باندې مال لګولو نو دنیا کې پای مال لګولو خرچه او آخرت کې څه بدل نشته مال تباہ برباد شو